خپلو نیکو اعمالو په مټ جنګیږئ دا نن د دوشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې نهمې نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له شلمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د فاریاب ولایت د بلچراغ ولسوالۍ مرکز او ټول تاسیسات فتح شول ټول پرسونل له مهماتو سره مجاهدینو ته تسلیم شو همداراز د چلګزي ولسوالۍ هم فتح شوه د پکتیا ولایت په څمکنیو کې ټانګ ویجاړ د کمانډویانو په ګډون دولس تن عسکر مړه او ټپیان شول د لوګر ولایت په مرکز کې دوه رینجر ویجاړ اووه تنه عسکر مړه او ټپیان شول. د کندهار ولایت په نیش کې د مزدور دښمن د موټریزو کاروانونو څلور شوبلې او یو کاماز موټر ویجاړ شول. شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي اوس هم بشپړ خبرونه د تازه را رسېدلي خبر له مخې بېګا شپه د الخندق عملیاتو په لړ کې د اسلامي امارت مجاهدینو غوښتل د فاریاب ولایت د بلچراغ ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ امنیه قومندانۍ او نورو تاسیساتو پوستو او قرارګاو پراخ عملیات ترسره کړي خو په یادو مرکزونو کې میشت عسکر او پولیس د مجاهدینو له عملیاتو خبرېدلو سره سم له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول او خپل ژوند یې وژغوره. مجاهدینو هم په ډېره مینه سره د هغوی تسلیمي قبوله کړه او دا یې د دین او هیواد په ګټه کار وباله. اوس یاده ولسوالۍ په بشپړه توګه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې ده. همداراز د یاد ولایت چلګزې ولسوالۍ چې ورباندې د اسلامي امارت مجاهدینو وړمه شپه بریدونه پیل کړل او تر سهاره یې نوموړې ولسوالۍ دوې لوی قرارګاوي دوولس پوستې او ټول نظامي مراکز چې ډېری عسکر پکې ووژل شول په بشپړ ډول فتح شوه د عسکرو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې دي دوه ټنګونه یو میل زیکویک یوه دومیله اووه سقیلان دوه راکټونه یو درازنوپ او په زیات اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلو او پاتې عسکر د قیصر ولسوالۍ په لوري وتښتېدل د راپورونو له مخې پرون مازیګر مهال د پکتیا ولایت څمکنو ولسوالۍ اړوند لواړه سیمه کې د ګوډاګي دښمن له قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. د معلومات له مخې د جګړې په جریان کې د یادې قوې یو ټانګ ویجاړ، د کمانډویانو په ګډون اووه تن عسکر ووژل شول، پنځه تنه نور ټپیان دي. په نښتو کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید او دوه تنه نور ټپیان شول. د لوګر ولایت مرکز اړوند علي خان کلا سیمه کې د کابل ګردیز په لوی لاره د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې د یاد کاروان دوه رادې رینجر موټر ویجاړ څلور تن عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي همداراز د یاد مرکز اړوند الیاس خان کلا سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تنه عسکر ووژل شول د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ اړوند د غنیګي قرارګاه او د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د مزدور دښمن په موټریزو کاروانونو د پنځو خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چاودنې په هغه دوو کاروانونو چې یو یې د غنیګي له قرارګاه او بل د ولسوالۍ له مرکزه راوتلې تر څو ورسره وصل شي تر سره شوې د چاودنو له امله څلور شوبلې او یو کاماز موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده همداراز د یاد ولایت د ارغسان ولسوالۍ اړوند د مغولګیانو په سیمه کې بیګا شپه مزدور عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره په تېښته ولاړل. د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر ولکې لاندې راغله. د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ اړوند رازګرد سیمه کې د غوربند درې د اربکیانو په عمومي قومندان مشتاق د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس د برید په پایله کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او د خپلو وحشانه کړنو په سزا ورسید. دغه راز د نوموړي مرستیال چې نجم الدین نومیږي او جلیل نومي اربکی مرګوین ټپیان شول. په نښته کې د نوموړي ټانګ هم په ټولیزه توګه ویجاړ شو. دغه راز تېره شپه دوې بجې د یاد ولایت سیاګرد ولسوالۍ اړوند د پندکستان درې بلاغل سیمه کې یو تن اربکی چې میرزا میر نومېده د مجاهدینو په ناڅاپي برید کې ووژل شو. د خوست ولایت د صبوریو ولسوالۍ اړوند یعقوبۍ ته په غځېدلې لاره باندې په مزدور پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. خبر وايي په دغه چاودنه کې دوه تنه پولیس ووژل شول دغه راز تېره شپه شاوخوا لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګرګر په نوم پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته ځاني او مالي زیان واوښت خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ شیخ آباد اړوند زرنی او کلاګي سیمو کې د ګوډاګي ادارې مزدور عسکر د مجاهدینو د پرله پسې بریدونو له ویر له دوو پوستو وتښتېدل. خبر وايي د پوستې د مجاهدینو تر واک لاندې راغلي او په نیول کېدو سره یې د مجاهدینو د فعالیت ساحه ډېره پراخه شوه. دغه راز پرون مازیګر د یاد ولایت جلریز ولسوالۍ اړوند زیولات سیمه کې د مزدور عسکرو په بیس د مجاهدینو له لوري توغندیز برید ترسره شو چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي زیان واوښت خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د بګرام په هوایي اډه د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. یاد اډه د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ کې واقع او په هیواد کې د امریکایي اشغالګرو تر ټولو لوی مرکز دی خبر وايي توغندي په ټاکل شویو هدفونو ولګېدل او په مهال یې اشغالګرو ته درانه تلفات واوښتل د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د دمزنګ په سیمه کې بیګا شپه دولس نیمې بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې دوه تنه مزدور اسکر د لیزري وسلو په مټ قتل شول همداراز د پوستې ودانۍ ته زیان اوښتی خو د نورې مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول په سیمه کې پرون مازیګر د مزدوري اردو په پلې ګزمه د دراسکو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرغدوس په سیمه کې پرون مازیګر د مزدور عسکرو په پلې ګزمه د دراسکو په مټ بریدونه ترسره شول چې پکې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او پاتې یې په تیښته ولاړل د روزګان ولایت د دراود ولسوالۍ اړوند د تور نصر په سیمه کې تیره ورځ غرمه یولس بجې دوه تنه مزدور عسکر د دراسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول همداراز وړمه شپه ماښام مهال اته بجې د روزګان ولایت د دراود ولسوالۍ اړوند د لبلان په سیمه کې تری ویریږي انګریزان هم اردو او اربکیان قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د وی سیاسي تبصرې اوریدلو تر راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي کړي وفا پای وز د خپل سر د سنگر ماتوي تل مدام پر د سپین لشکر په ډیر واضح ډول هغه ټولې پوښتنې او ابهامات ځواب کړي چې اجیرو رسنیو د خلکو د ذهني انتشار لپاره مطرح کولې په ځانګړي ډول د افغانستان د روان بحران څخه د وتلو په تړاو له امریکایانو سره مخامخ خبرې یې د اسلامي امارت په دریځ کې په انعطاف او بدلون تعبیرولې خو امیر المؤمنین حفظه الله هغه ټولې ګنګوسې او شایعې په کلکه رد کړې او یو ځل بیا یې پر خپل فولادي عزم او دریځ ټینګار کړی او د سپین لشکر سپینه او رڼه تګلاره یې واضحه کړې ده په پیغام کې راغلي زموږ ولس د اسلامي نظام د حاکمیت او د هیواد د ازادۍ لپاره خورا درنې قربانۍ ورکړي چې په هیڅ قیمت هم پر دغو سترو اهدافو له چا سره معامله ممکنه نه ده او نه یې هم باید څوک تمه ولري مجاهدین چې د افغان ملت رښتیني نماینده ګان دي هر وخت یې د افغانستان د روان وضعیت په هکله په ډیالوګ او سیاسي حل ټینګار کړی البته له واکمن جهت یعنی امریکا سره او داسې جوړجاړی چې ټول اسلامي ارزښتونه د افغانستان ازادي او د میلیونونو شهیدانو ارمانونه پکې تضمین شوي وي او له هر ډول دوکې او فریب څخه پاک وي د پیغام په یوه برخه کې راغلي دا چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکایي اشغال زیږنده ده نو موږ د هغې د ختمولو لپاره له امریکایي لوري سره د مخامخ خبرو په ترسره کولو ټینګار لرلی او لرو یې خو امریکایانو د دې جګړې له مسؤلیت منلو څخه د تیښتې په غرض د رغند مذاکراتو پر ځای داسې لارې چارې وړاندې کړي چې نه یې منطقي معقولیت لرلی او نه یې هم عملي شونتیا خپله هماغه لارې چارې د امریکایانو لپاره د جګړې د اوږدېدو، تاواني کېدو او ناکامه کېدو لامل شوې. خپل ولس او ټولو مسلمانانو ته دا اطمینان ورکوو چې زموږ لپاره به په مذاکراتو کې یوازې هغه پرېکړه د قناعت او منلو وړ وي چې په هغو کې زموږ د اسلامي اهدافو تحقق، د هېواد استقلال او د جګړې خاتمه تضمین شوې وي. په پیغام کې ملت ته هغه سازشونه او توطیې هم په ګوته شوي چې امریکا او اجیره اداره د اسلامي امارت د مشروع مقاومت د ځپلو په پار د تش په نوم مدني حرکتونو او درباري ملایانو د غونډو په جامه کې کوي دغه راز د قومي او سمتي ګوندونو او ائتلافونو یادونه هم شوې چې د امریکا له لوري په مستقیم او غیر مستقیم ډول د افغان ملت د ویشلو هڅه ده په سعودي کې د شوې غونډې او د سعودي د کوربتوب په اړه هم په پیغام کې یادونه شوې لهذا زه د سعودي چارواکو ته د هغوی د دغه ډول غونډو د کوربتوب په خاطر یوازې د اسلام د دوهم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا قول وریادوم چې فرمایي موږ داسې قوم یو چې الله تعالی په اسلام سره عزت را په برخه کړ که چیرې موږ ماسیوا له اسلام څخه په بل څه کې ځان ته عزت لټوو الله تعالی به مو ذلیل کړي نو د مسلمانانو اصلي عزت د اسلامي احکامو په پیروي کې دی که یې له هغه پرته په هره وسیله غواړي الله تعالی جل جلاله به یې ذلیل کوي په پای کې د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته غوره لارښوونې شوې او خپلو مسؤلیتونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه ترې شوې کومې سیمې چې د اسلامي امارت تر تصرف لاندې راځي په دې سره د مجاهدینو مسؤلیت نور هم زیاتیږي د ټولو سیمو نظامی او ملکی مسؤلین باید د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 محبوسینو ته عاجل نجات او ویرجنو کورنیو ته صبر جمیل او نعم البدل ورنصیب کړي او الله تعالی د یتیمانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړي افغان مجاهد ولسه سږنی لوی اختر په داسې حال کې پر موږ راځي چې د امریکایي اشغال په وړاندې مو جهادي مقاومت نور د الله جل جلاله په نصرت د کامیابۍ درشل ته ډیر نږدې سوی اشغالګرو کفري ځواکونو یې په وړاندې د مقابلې توان له لاسه ورکړی جنګي ستراتیژي یې ناکامه پرمختللې ټکنالوژي او پوځي وسایل یې بېکاره د مجاهدینو په وړاندې فتنه او فتنهګره مفسده ډله له شکست سره مخ او مغرور امریکایي جنرالان د افغان ولس جهادي عظمت ته سرټیټي سوي دي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لهذا موږ ته پکار ده چې د دې الهي نصرت او جهادي بریاو شکرانه په مزیدو جهادي هڅو او خدمتونو سره ادا کړو او د خپلو نیتونو او اعمالو په اصلاح سره نور هم ځانونه د الهي نصرت او معاونت وړ وګرځوو ځکه صالح اعمال په جهاد کې ثابت قدمی او محکمی پیدا کوي جنگ د نیکو اعمالو په برکت کیږي نو نیک اعمال په جنگ کې دخل لري د جهادي جنگ څخه مخکې نیک اعمال د اخلاص دلیل دی وقال ابو درد رضي الله عنه انما تقاتلون باعمالكم رواه البخاري ابو درد رضي الله عنه فرمایي یقینا تاسو د خپل نیکو اعمالو په مټ جنگیږئ درنو هیوادوالو سوله او امن راوستل د اسلامي امارت له سترو اهدافو څخه دي خو تر اشغال لاندې نه سوله راتلای سي او نه هم ما سوا له اسلامي حاکمیت څخه د نجات بله لاره سته زموږ ولس د اسلامي نظام د حاکمیت او د هیواد د ازادۍ لپاره خورا درنې قربانۍ ورکړي چې په هیڅ قیمت هم په دغو سترو اهدافو له چا سره معامله ممکنه نه ده او نه یې هم باید څوک تمه ولري اوولس کاله پخوا چې کله امریکایي یرغلګرو پر افغانستان د یرغل لپاره نړیواله جنګي ټلواله جوړوله اسلامي امارت هغوی د جګړې پر ځای د تفاهم او تعقل سیاست غوره کولو ته رابلل خو امریکایي مشرتابه د عدم تعقل او سنجش لمخې په داسې جګړه لاس پورې کړ چې امریکایي ولس ته په ډیره درنه بیه تمامه سوه هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې تاواني او ناکامې جګړې نوم خپل کړ د افغانستان په شمول یې ټوله سیمه او نړۍ له سختې بې ثباتۍ او ګډوډي سره مخ کړې ده هغه جګړه چې امریکایان په ټوله نړۍ او حتی په امریکا کې لا له زیاتې ناامنۍ بې حیثیتۍ او ذهني ناکرارۍ سره مخ کړل خو اسلامي امارت اوس هم امریکایان د زور ازمایي پر ځای د تفاهم او تعقل منطق ته رابولي او هغه لارې چارې ورپه ګوته کوي چې هغه د دې اوږدې جګړې توقف او پای ته رسېدل تضمینوي او هغه یوازنۍ لاره د افغانستان د اشغال خاتمه ده او بس په کابل کې چې کوم رژیم د امریکایي ولس د ډیرو پوځي اقتصادي او بشري تلفاتو په عوض کې پر افغان ولس تپل سوی د هغه له فساد بې کفایتي بې وسی او ناکامي څخه اوس خپله امریکایي چارواکي تر سپوږمو راغلي او پر هغه رژیم یې خپل باور له لاسه ورکړی دی د دې فاسد رژیم مشري داسې چاته سپارلې چې د مشرۍ ټوله موده د خپل حکومت له غړو سره په مقابله له خپل اجرایه مشر سره په مقابله له خپل مرستیال سره په مقابله خپلې کابینې سره په مقابله او حتی خپلو والیانو سره په جنجالونو تېره کړه اوس چې د راتلونکې واکمنۍ لپاره بیا د ټاکنو په نوم کومه پروسه پیل کړې هغه له دومره فضاحتونو او فساد څخه ډکه ده چې حتی خپله د دې فاسد حکومت غړي د ترسره کېدو امکانات ناشوني بولي اسلامي امارت چې له خپل دین او خپلې خاورې څخه د دفاع په خاطر له اشغالګرو سره د مقاومت رهبري په غاړه لري لله الحمد هم یې په پوځي لحاظ د مقابلې میدان ګټلی او هم په سیاسي او اداري لحاظ د مقاومت په اداره کولو ښه مسلط دی او هم یې ګاونډي او د سیمې هیوادونه مطمئن کړي دي د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره موږ پر دې خبره استناد کوو چې د امریکا او ناټو په څیر مجهزو پوځونو او د هغوی له ټول پوځي او تخنیکي زور او ځواک سره سره خپله د دوی په اعتراف تر نیمایي په زیات افغانستان زموږ حاکمیت دی د جهادي مقاومت د دغه امتیازي مشخصې په موجودیت کې که همدانن امریکایان د افغانستان اشغال پای ته ورسوي سبا موږ دلته د امریکا په شمول هر چاته د بې نظمي د مخنیوي او د امنیت د تامین اطمینان ورکولای سو چې د الله جل جلاله په فضل سره به هیڅ مشکل نه پیښیږي له امریکایانو سره د مذاکراتي بهیر په اړه دا چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکایي اشغال زیږنده ده نو موږ د هغې د ختمولو لپاره له امریکایي لوري سره د مخامخ خبرو په ترسره کولو ټینګار لرلی او لرو یې خو امریکایانو د دې جګړې له مسولیت منلو څخه د تیښتې په غرض د رغنده مذاکراتو په ځای داسې لارې چارې وړاندې کړې چې نه یې منطقي معقولیت لرلی او نه هم عملی شونتیا بلکې خپل همغه لارې چارې د امریکایانو لپاره د جګړې د اوږدېدو تاواني کېدو او ناکامه کېدو لامل شوې اوس هم که هغوی د افغانستان د عیني واقعیتونو په منلو سره له اسلامي امارت سره مستقیمو مذاکراتو ته تیاری ښیي موږ یې د امریکې لخوا معقول ګام بولو. رښتیني، شفاف او منتج مذاکرات زموږ د پالیسۍ مهمه برخه ده، خو مذاکرات باید رښتیني او نتیجه درلودونکي وي، هیڅ ډول خدعه او فریب به پکې نه وي او په اصلي ستونزو به راڅرخي، یوازې به د تبلیغاتي استفادې او عامه اذهانو د تیر ایستلو لپاره نه وي. خپل ولس او ټولو مسلمانانو ته دا اطمینان ورکوو چې زموږ لپاره به په مذاکراتو کې یوازې هغه پریکړې د قناعت او منلو وړ وي چې په هغو کې زموږ د اسلامي اهدافو تحقق د هیواد استقلال او د جګړې خاتمه تضمین شوې وي د امریکایانو د پوځي مذهبي او ټولنیزو فشارونو په اړه دا واقعیت دی چې امریکایانو پر افغانستان د ظالمانه اشغال په ترڅ کې د افغان ځورونې او جګړې غځولو لپاره په تیرو اوولسو کلونو کې هیڅ راز زور او فشار نه دی درېغ کړی خو اوس یې پر هغو سربېره د مقاومت د کمزوري کولو لپاره د ځینو فتنه اچوونکو او بې مهاره ټوپکوالو پر پیدا کولو د علماو په نوم مذهبي غونډو دایرولو د پرلتي حرکت په نوم د ځینې سادهګانو تیریستلو او د ولس او هیواد ویشنې په غرض یې په اصطلاح د سیاسي ګوندونو په نوم د تنظیمي، قومي او سمتي ملحوظاتو پر اساس د ایتلافونو جوړولو هڅې پیل کړي او یا زمینه سازي ورته کړې ده. موږ د خپل مشروع جهادي مقاومت په برحقوالي باندې په باور سره پر دې ډاډه یو چې د دښمن دغه فشارونه د هغوی د پوځي ناکامۍ ترڅنګ په مختلفو اړخونو کې د هغوی د شکست نښه ده. چې هیڅ کله به د الله جل جلاله په نصرت د افغان ولس مشروع جهادي مسیر خپل هدف ته له رسېدو څخه نه تم کړای سي او نه به ورباندې اغېز ولري موږ افغانانو په پیړیو پیړیو د ورونو په شان ژوند کړی د یو مسلمان او یو افغان په نوم اوسېدلی یو او افغانستان مو ګډ کور دی د دې کور ساتنه په دې کور کې د یووالي ساتنه او د هر ډول ښکارا او پټو د سسو مخه نیول زموږ ټولو افغانانو وجیبه ده ترڅو خدای مکړه له اشغال څخه وروسته نورو فتنو ته لاره هواره نسی او زموږ د ټولنې د مشکلاتو سبب ونه ګرځي د اسلامي امارت مجاهدین د الله تعالی په نصرت او د خپلو مټو په زور د داسې فتنو مخنیوي ته ژمن دي خو عام ولس باید کلک تر شا ودرېږي او د دې ملت هر با احساسه وګړی باید حمایت وکړي په کابل مکه مکرمه او جده کې د وروستیو غونډو په اړه د امریکا د مذهبي فشارونو په سلسله کې په کابل کې د یو شمیر درباري ملایانو تر بیړنۍ غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان تر اشراف لاندې د علماو په نوم کومه وروستۍ غونډه چې د سعودي په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې جوړه سوه او په ترڅ کې د امریکایي اشغال په وړاندې د افغان مسلمان ولس شرعي جهاد د افغانانو ترمنځ داخلي جګړه وبلل سوه په اړه د څو ټکو تذکر اړین بولم دا خبره ډیره ځورونکې ده چې د اسلامي مرستو په نوم هغه مذهبي سازمان چې ملک فیصل رحمه الله یې هم په مؤسسینو کې راځي او دا سازمان یې د نړۍ د مسلمانانو له حقونو څخه د دفاع په نوم ایجاد کړی و او اوس له بده مرغه د همدې سازمان له ادرسه پر اسلامي امت باندې د دشمنانو لخوا د تیریو او مظالمو په دغه حساس وخت کې په ناخبري او لاپروايي کې داسې پریکړه صادریږي چې هغه له مظلومو مسلمانانو څخه د دفاع پر ځای له تیری کوونکو کافرانو سره د مرستې پیغام لري زه د اسلامي علماو مقام ته په کامل احترام او د تاریخ په اوږدو کې د اسلامي همکاریو سازمان تر سره کړیو خدمتونو ته په درناوي د افغانستان د اوسني شرعي جهاد په اړه د کابل د غونډې او د نوموړي سازمان له ادرسه صادره سوې پرېکړه د متجاوز دښمن په مقابل کې د جهاد د فرضیت په اړه د صریحو قرآني آیاتونو خلاف او د دې اسلامي سازمان او د هغه د رشیدو مؤسسینو په حق کې توهین بولم. د علماوو په نوم د دې پرېکړې له صادروونکو ښاغلیو زه دا پوښتنه لرم چې آیا تاسو د افغانستان پر حریم د هغه یرغل په اړه کوم چې د امریکا د وخت ولسمشر بوش لخوا د صلیبي جګړې تر عنوان لاندې پیل سو معلومات لرئ او که نه لرئ که په افغانستان د بوش د صلیبي یرغل په اړه اساسا معلومات نه لرئ او په لاعلمي سره مو د هغه په مقابل کې د افغان ولس پر شرعي جهاد د نارواوالې پریکړه کړې وي دا د محکوم بهي په اړه ستاسې پر ناخبري دلالت کوي چې له شرعي او علمي اړخه باطل کار دی او که دا علم لرئ چې پر افغانستان امریکایي یرغل سوی او د دې علم باوجود د یرغلګرو په مقابل کې د افغانانو جهادي مقاومت ناروا بولئ والعیاذ بالله بیا تاسو دا پریکړه د دغو صریح قرآني آیاتونو په رڼا کې له شرعي او علمي اړخه څرنګه توجیه کوئ او ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون تاسو د کوم استدلال لمخې په افغانستان کې د اشغالګرو خلاف روان جهاد بین الافغاني جګړه بولئ که ستاسې د منطق پر اساس هغه بین الافغاني جګړه وي بیا تاسو د دې مقاومت په مقابل کې د امریکایي جنرال نیکولسن پوځي قیادت او د هغه تر مشرۍ لاندې د لسګونو زره محاربو عسکرو جنګېدل څرنګه تعبیروئ زه د علماو په نوم د دې پریکړې صادرونکو ښاغلو ته وایم چې په افغانستان کې د محاربو کاپیرانو په وړاندې روان فرضعین جهاد د افغانستان د اهل حق علماو تر شرعي قیادت لاندې پر مخ بیول کیږي دا چې امریکا او ناټو له خپل ټول زور او ځواک سره د دې جهاد له مقابلې څخه عاجزه ده اساسي لامل یې د دې جهاد حقانیت شرعي نصوصو ته د مجاهدینو انقیاد او د هغو تنفیذ ته د مجاهدینو ژمنتیا ده زه پوهیږم چې تاسو نه پر افغانستان د بوش له صلیبي یرغله نه خبر یاستئ او نه هم د مسلمانانو په توګه د صریحو قرآني آیاتونو خلاف عقیده لرئ بلکې دا پریکړه مو د مادي مجبوریت له مخې کړې نو له الله تعالی څخه وویریږئ او له هغه ذاته غوښتنه وکړئ چې له دې مجبوریته نجات درکړي او د صریحو قرآني آیاتونو خلاف د اجرتي وسیلو په حیث ونه کارول شي د سعودي حکومت چارواکو ته مو دا سپارښتنه ده چې د سعودي عربستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ قوي ایماني او اسلامي تړاو موجود دی هغه تړاو چې د دې مسلمان هیواد ولس او حکومت له افغانانو سره د کفري یرغل په دفع کولو مامور کوي لهذا زه د سعودي چارواکو ته د هغوی د دې ډول غونډو د کوربتوب په خاطر یوازې د اسلام د دوهم خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه دا قول وریادوم چې فرمایي نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغینا العزه بغیره اذلنا الله موږ داسې قوم یو چې الله تعالی په اسلام سره عزت را په برخه کړ که چیرې موږ ما سوا له اسلام څخه په بل څه کې ځان ته عزت لټوو الله تعالی به مو ذلیله کړي نو د مسلمانانو اصلي عزت د اسلامي احکامو په پیروي کې دی که له هغه پرته په هره وسیله غواړي الله به یې ذلیل کوي د پخواني جهاد په مهال ډیرو سعودي ځوانانو د خپل اسلامي مسولیت له مخې د شوروي یرغلګرو په مقابل کې دلته قربانۍ ورکړي او د هغوی پاکې وینې د افغاني شهیدانو له وینو سره ګډې سوې تاسو باید د هغو شهیدانو د قربانیو په خاطر هم زموږ د مقدس جهاد مرسته وکړئ. د امریکایانو لخوا په جګړه کې د نورو هیوادونو د ښکېلتیا په اړه امریکایانو د سږ کال په پیل کې د کابل ادارې مشر مامور کړ چې اسلامي امارت ته د سولې پروسې په نوم یو شمېر وړاندیزونه وکړي خو خپله امریکایانو په پوځي لحاظ د امارت خلاف ټول ترکیز په پوځي زورازمایي وکړ، تر دې چې په بروکسل کې د ناټو په وروستۍ غونډه کې یې د ناټو له غړو هېوادونو سربېره له متحده عرب اماراتو او قطر اسلامي هېوادونو څخه هم وغوښتل چې خپل عسکر له مجاهدینو سره د جګړې لپاره افغانستان ته راولېږي. موږ له متحده عرب اماراتو او قطر هېوادونو څخه د امریکا په دستور د ناټو دغه غوښتنه د هغوی د پوځي افلاس او ناکامۍ لامل بولو. متحده عرب اماراتو او قطر هیوادونو ته د مسلمانو هیوادونو په توګه دا وایو چې امریکایان غواړي تاسو هم ځکه په دې بې هدفه جګړه ورګډ کړي ترڅو د هغې جنگي اقتصادي او بشري منفي اثرات ستاسې آبادو هیوادونو ته در منتقل کړي دا چې امریکا د نړۍ په کچه د لومړي نمبر پوځ لرونکي هیواد او ناټو د نړۍ په کچه مجهز ترین پوځي تړون په حیث په دې جګړه کې څه ترلاسه نه کړل ستاسې شل او سل عسکر به هلته څه ترلاسه کړي نو پام کوئ چې امریکایان مو د سریښو په هغه ډنډ کې ښکیل نه کړي په کوم کې چې دوی په خپله بند پاتې دي د ولس د ښېرازۍ په اړه اسلامي امارت د خپل ولس د دنیوي ژوند د ښېرازۍ لپاره اقتصادي انکشاف بیا رغونه، پانګونه او د بېلابېلو اقتصادي تګلارو تعمیل هم د ژوند مهم ضرورت بولي. د هېواد شتمن او تعلیم یافته قشر له نورو افغانانو څخه ډېر مسؤلیت لري چې د هېواد د راتلونکي په اړه په مثبتو او رغنده طرحو باندې سوچ او فکر وکړي، دا هېواد به ستاسو په مټ ابادېږي، دا هېواد به ستاسو د هوسايي او ارام ځای وي، دا هېواد زموږ ستاسو ټولو مشترک کور دی او ټولې په وړاندې یو ډول مسؤلیت لرو د اسلامي امارت مسؤلینو ته کومې سیمې چې د اسلامي امارت تر تصرف لاندې راځي په دې سره د مجاهدینو مسؤلیت نور هم زیاتیږي د ټولو سیمو نظامی او ملکی مسؤلین باید د اسلامي حاکمیت واقعي نمونه را ژوندۍ کړي د الله تعالی د بندگانو ټول حقوق باید رعایت کړي له ظلم تجاوز او بد اخلاقۍ څخه باید سخت ځان وساتي او د ظالمانو لاسونه لنډ کړي د مسلمان ولس د سر، مال، عزت او ټولو حقوقو د تحفظ لپاره باید له هیڅ راز قربانۍ او ایثار څخه ځان دریغ نه کړي. په آخر کې یو ځل بیا له الله تعالی څخه غواړو چې د خپل فضل له مخې پر اسلامي امت خپل رحم وکړي. چیرته چې مسلمانان د دښمن تر تیري او ظلم لاندې دي الله تعالی دې نصرت وکړي. په اشغال سوي فلسطین کې دي الله تعالی د مسلمانانو لومړی قبله د غاصبو یهودانو له تیري څخه آزاده کړي او ټولو مسلمانانو ته دې د اتفاق او وحدت توفیق ورکړي له الله تعالی څخه سوال کوو چې افغانستان ته نور له امریکایي اشغال څخه نجات ورکړي د افغان غیرتي ولس دا اوږده غمیزه نور د خپل کرم له مخې پای ته ورسوي افغان مسلمان ولس دې د خپلمنځي اتفاق او یووالي په برکت سره د دشمنانو له ټولو سازشونو او دسیسو څخه وژغوري او په خپله خاوره کې په خپل اختیار د خپلې خوښې اسلامي حاکمیت نعمت ورباندې ولوروي په پای کې له هغو خلکو چې قربانۍ کړې دي او یا په وس کې ښه دي غوښتنه مې ترې دا ده چې د شهیدانو بندیانو فقیرانو او بېوسه مسلمانانو کورنۍ دي په دې ښو شپو ورځو کې نه هېروي، له هغوی سره دې مرسته وکړي تر څو د اختر له خوښیو برخمن شي.